لیو چې په جهادونو کې ملائکو شرکت کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خو ملائکو جنگ نو کړي یو غزوه بدر و چې په غزوه بدر کې ملائکو شرکت کړي نن حضرت سعد ابن ابي وقاص یو خبره کوي چې ټیک د چې په نورو جنگونو کې ملائکو جنگ نه کړي خو په احد کې صرف او صرف حضرت جبريل او حضرت میکائیل جنگ کړو کله چې کافرو شکست خوړو رسول الله ته د دفاع ضرورت نو دقه وخت کې د دفاع په تور باندې حضرت جبريل او حضرت میکائیل دغه کړی و دفاع سعد ابن ابي وقاص امام دولی دل دا دوه کسانو دا ما نه مخکې لیدل نه بیا ما رستو لیدل قال سعد ابن ابي وقاص وي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولد رسول الله ما ولد رسول الله يوم احد اروز د غزوه احد ومعه رجلان او دا غسر دو سړیو یو یو طرف ته او بل بل طرف ته و معه او دا غوی سره رجلان دو سړیو لاندې لیکي امام بخاری هم دقو نه روایت ته چې دو سړیو ور سره لیکن مسلم شریف نه دی ابل کتاب هغه پکې دا ټکیم زیات کړی دی چې دا سړی سوکو یعنی جبرئیل و میکائیل یو حضرت جبرئیل بل حضرت میکائیل او یقاتلان د دواړو جنگ کو عنه د طرف د رسول الله نه د رسول الله طرف نه جنگ کو او علیهما ثياب بيض او په دې دوه سړو باندې جامې وي تک سپینې جامې چولې وي او جنگ مړه نو داسې جنگ که اشد القتال په شان د سخت جنگ دا دو سړي وو نه مې د دې نه مخکې لیدلي وو نه مې بیا د دې نه پس ولیدل دقه لږ وخت کې مو ولیدل بیا رسول الله صحابه ته ویلو چې دا د دوه ملایکې وي ما رأیتهما ما نو لیدلې دا دو سړي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وی نسل رسول الله صلی الله علیه وسلم را خوارک ما ته پیغمبر علی السلام را کولاو کړه ما ته پیغمبر علی السلام کنانته خپل توبره کسوړه یو ټکی بلم راځي دام را لاله کنانه هغه کسوړې ته وي چې خلک پکې غشي چې غشي دی له د خپل بند کړي په میدان د احد کې رسول الله ماته د خپل غشو هغه کسوړې را کولا وکړه چې وله دا غشي دغه کوه وی یقول سعد ابن ابي وقاص بوي نسل لي را کولاو کما تا النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه السلام الک سشه د ترا کولاو ک کینا نته خپل کسوړې هغه د غشو چې کومه کسوړې و توبره هغه را ترا کولاو کړه کله یوم احد پر ورځ د غزوه احد د احد په میدان کې ماته دا دغه وکړو وی تقریبا سعد ابن ابي وقاص تقریبا زر غشي وشتلی وخه فقال او راتوي وی ارمي ولا ساده ارمي ولا فداک ابي و امي قربانوم زستانه خپل پلار او خپل مور زما مور زما پلار د تا نه قربان شي مخ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد سعيد بن المسيب قال حضرت سعيد بن مسيب دا اصل کې دی د مکه د مخ بني مخزوم قبيله دی خو سیده په مدینه منوره کې تابعی دی او د مدینه منوره لوی فقیه دی قال دی وی سمعت سعد سعدا ما واوریدل د سعد ابن ابي وقاص نه یقول غیبه وی دا به د فخر کو چې جمع علی النبی صلی الله علیه وسلم را یوزه کما ته پیغمبر علیه السلام را یوزه کما ته پیغمبر علیه السلام سو کې را تر یوزه کړل ابویه خپل مور او پلار دقسی راته ووی وختی تاسو ووی کنه چه فداک ابی و امی داسی راته ونوی چه زما مور د تانه قربانی یا زما پلار د تانه قربانی نه دا دواړه را واغشتل او ماته یو ځای کړ چې زما مور زما پلار هغه د تانه قربانی یوم احدن پروازه د غزوه احد حدثنا حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن ابن المسيب انه قال سعيد ابن مسيب وی چې قال سعد ابن ابي وقاص من تخپل استاد سعد ابن ابي وقاص وی دا به د فخر کو چې لقد جمع علي رسول الله صلی الله علیه وسلم را جمع کما تا را یوزه کما تا رسول الله یوم احد پروز د غزوه احد او ویه خپل مور او پلار د کده ډیر کارنامه کول اوس را روانه ده مور او پلار د تاکید د پاره وی کلیه مدواړه یو نه پلار هم مور هم دا کله یریدو د د اراده د په دې راجمع کولو سره څنګه راجمع کړو حين قال چې کله رسول الله وی چې فداک ابي و امي دا راجمع کولی قربان کو اوزه قربانوم ستانه خپل پلار او خپل مور وهو او حال دا دی چې سعد ابن ابي وقاص ودنو قربانی کوله وهو یقاتلو او دی جنگیده جنگیده او دا غشی وشتل تیر اندازی کوله او دقه وخت کې وته رسول الله دا ټکی ویو حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن سعد عن ابن شداد قال سمعت علي يقول حضرت علی بوي ما سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ما ندی اوریدلې د پیغمبر علی السلام نه یجمع ابویه چغرا یوزه کول خپل مور او پلار له احد هیڅ یو کستا ما چرته دسې نه دی اورېدلی چې رسول الله پلارم راغشتي مورم راغستی او دواړه یو سړی ته قربان کړي چې زما پلار زما مور دې تا نه قرباني لاحد هیڅ یو کس ته غیر سعد بغیر د سعد ابن ابي وقاص نه یو سعد ابن ابي وقاص چې رسول الله ورته خپل پلار خپل مور را واغشتل دواړه وته یو ځای کړه وی اوله زما پلار او زما مور د تانه قرباني دا خبره سو کوي حضرت علی استاد بوای دا ټکی رسول الله د سات صاحب نه بغیر بل چاته کړی دی کنه دی کړی نو که ستاسو خیال مخکې مونږ یو ځل ویلو که یادی د زبیر ابن عوام نه دی زبیر ابن عوام په غزوه خندق کې او په دې کې او بل یو غزوه بنی قریظه په دې دواړو کې حضرت زبیر ته هم دا ټکی ویل دی چې فداک ابي و امي زما پلار زما مور د تانه قربان شي د حضرت زبیر ابن عواد هم تم ویل دی اوس دلته سوال راځي چې حضرت علی بیا دا ولی وی چې ما ندی اوریدلې د رسول الله نه چې هغه پلار او مور دواړه راغشتي او چا نه قربان کړي بغیر د سعد نه اول استادان دلته وی مسله د اوریدو د اوریدو ټیک د رسول الله ویلی دی د دواړو ته خو حضرت علی چې ډارک اوریدلی دی د مبارک خلی د پیغمبر علی السلام نن هغه یوازې د سعد د پر اوریدلی دی زبیر ته چې کم ټکی ویلو هغه حضرت علی اوریدلې هغه نو یا دا یا دا چې دا خبره لکه د احد د خان په میدان د احد کې په غزوه احد کې چې رسول الله ویلي دي چې زما مور پلار د تانه قرباني نو دا صرف چاته ویلي دي کنه سعد ابن ابي وقاص ته ویلي دي په میدان د احد کې بل چاته نه دی ویلي زبیر ته ویلو خو هغه خو په خندق کې وته ویلو په غزوه بني قریظه کې وته ویلو حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن شداد عن علي قال خ ما سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ما ندی اوریدل د پیغمبر علی السلام نه جمع ابویه چې هغه را جمع کړي وي خپل مور او پلار لاحد د هیڅ یو کس د پاره الا لسعد ابن مالک مگر حضرت سعد ابن مالک ته دی ځان دا بی وقاص نه دی د سعد سی پلار نه د خپل نامه سره د مالک نو څوک ورته سعد ابن ابي وقاص وایي څوک ورته سعد ابن مالک وایي فإني سمعته یقینا ما واورېدل د رسول الله نه علي وایي یقولو چې هغوی به وي یوم احد پر ورځ د غزوې احد سبه وی یا سعدو اے ساده د رستور حدیث کې لږ پوره تفصیل راځي یا سادو اے ساده ارمه ولا دا کافران ولا فداک ابي و امي قربان دي بستانه پلار او مور زما حدثنا موسى بن اسماعيل عن معتمر عن ابيه قال ها زعما ابو عثمان وی ویل با حضرت ابو عثمان لاندې لیکي ابو عثمان کنیه ده نوم د د عبدالرحمن د نوم دی دی عبدالرحمن به وی چې انه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم چې یقینا نو پاتې شوی سره د پیغمبر علی السلام فی بعض تلک الایام په بعض د دغه ورځو کې مراد د دغه ورځو نسدي غزوات د رسول الله د پیغمبر علی السلام په غزاګانو کې یو غزا و او پاغه غزا کې چې دی د رسول الله نه خپل ملګری تتر بتر شو پاتې نو د رسول الله سره په بازه د دغه ورځو کې کم ورځې التي هغه ورځې یقاتل فیهن چې رسول الله به جنگیده د کافرو سره په دغه ورځو کې په دغه ورځو کې یو ورځ و چې د رسول الله سره پاتې نشو غیر طلحه بغیر د حضرت طلحه نه و سعد او بغیر د سعد نه یو سعد او یو حضرت طلحه دا د د سره پاتیو او دا خبره چې کوي حضرت ابو عثمان نو دا د ځان نه کوي عن حدیث سهما دې دا خبره کوي د حدیث د دې دواړو نه طلحه هم دا حدیث بیانو چې زه د رسول الله سره باقی وم حضرت سعد بم وی زه د رسول الله سره باقی وم کله چې تاسو ویلو په غزوه بدر کې الله فتح مسلمانانو ته ورکړه کله چې دوی هغه غر چې پیغمبر اسلام ورته هغه کوم مرکز خودلو چې دا ځای به ساتي دوی هغه ځای پرېښو الله تعالی د دوی فتح راواغشته په شکست بدل کړه د شا طرف نه په کافر را لل حمله وکړه مسلمانان نه پویدل چې دا سو شو خواران تتر بتر شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قص نیخ په میدان کې ولاړو نه تیخت او نه بلس پیغمبر علیه السلام سره ملګری باقی پاتې و کنه وای او دولس کسه و سره باقی و دولس کسان و سره باقی و نور تتر بتر شو بیا پیغمبر علیه السلام وی الی عباد الله الی عباد الله مال راشه د الله بندگانو مال راشه د الله بندگانو دقل ته دا خلق لکه دا بچی چې مور ته راغونډیږي د سارو دقه سره منډې کړې سره بیا جمع جوړه شوه خو په اول کې چې دا شکست خوړل شو نو هغوی سره دولسو دلته دا حدیث دی عثمان صاحب سوی ابو عثمان وی د رسول الله سره په میدان د احد کې کپاتیو نو صرف او صرف دوه کسه پاتیو ریاضه یو طلحه ابن عبید الله عشره مبشرو کې دی او یو سعد ابن ابي وقاص دا وسرو نور نو ما به نور روایتونو کې وراشي دولس کسو ستاسو حشوي اصل کې دا وخت غوبل جوړ شو اواز دا شو نعوذ بالله شیطان اواز وکړ د رسول الله نامه واغشته چې هغه قتل شو چې نو د هر مسلمان په زړه باندې درد راغی وار پارې خطا شو نو چې وار پارې خطا شو نو دقه ځای کې وسره په دی اول ځل کې صرف طلحه او سعدو چې کله به یو بل به خبرېدا به هم راجمع چې بل به خبرېدا به هم راته محمد ابن یوسف وی سمعت صائب ابن یزید ما واوریدل د صائب ابن یزید نه صائب ابن یزید دا په کشرانو صحابه کې دی ښا د دن روایت د چرته د روایت د رسول الله نه ثابت نه دی تاسو مخکې ویلو بیا به مو وایې وی په حجت الوداع کې زه د پلار سره راغلی وم حج ته زه د پیغمبر علی السلام سره ملو شم خو زما وکاله عمر نو ډیر کم نو د دې وجه نه د رسول الله نه حدیثونه نه دی اوریدلې صائب ابن یزید قال دی وی صحبت عبد الرحمن ابن عوف ما صحبت وکړ د عبدالرحمن ابن عوف سره د ده سره مې ډېر وخت تېر کړ وطلحة ابن عبید الله او ما صحبت وکړ د حضرت طلحه ابن عبید الله سره والمقداد او دقس ما صحبت او وخت تېر کړ د حضرت مقداد ابن اسود سره و سعدا او ما صحبت وکړه د سعد صاحب سره دا لوی لوی صحابه دي د دوی سره ما ډیر وخت تیر که صحبت مې وکړ خو چرته مې ته حدیث و نه ورېده دا صحابه دي دوی به ډېر سخت حیات کوو پیغمبر اسلام وایي چا چې په ما دروغ ووی هغه د ځان لپاره د جهنم ځای تیار کی اوس خالی خدا نشه ویلی قال رسول الله او قال رسول الله چون کې دا خبره ډیره خطرناک و نو بعضی صحابه او بد سره حدیثونه نه بیانول نو دا صاحب وی ریاضه چې ما د دې صحابه او سره ډیر وخت تیر کو خو چرته ماته سه حدیث و نه ورید یو د دغه نه مې ورید تلحنه الا انی سمعت تلها مگر دومره ده چې زه چې وم سمعت طلحه ما وریده د طلحه ابن عبید الله نه یحدث عن یوم احد چې هغه به بیان کو دا غروزه د غزوه احد نه د غزوه احد دروازه بیان بد کو هغه بیان رسو را روان دی ښه د ډېر لوی قرباني کړې ده په غزوه احد کې حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس قال حضرت قيس وي رأيت يد طلحه ما ولد لاس د حضرت طلحه ابن عبيد الله شلا چاغه شلو کار یې نه کو د طلحه ابن عبید الله لاس ما اولید شلو مونږ به ته تپوس کو چې دا ولې شل دی وی دا زما لاس په میدان د احد کې ما رسول الله ته ډال کړو چې د توري گزار به راته ما به داسې کو که د غشي ګزار به راته ما به دغه ته داسې کو نو په دې ډېرو تورو لګېدلی دی او په دې ډېرو غشو لګېدلی دی د دې وجې نه ټول زخمی زخمی وو اخر کې بیا ګوتو کار پرې خوشلو رأیت ید طلحه ما اولید لاس د حضرت طلحه شلا اچغه شلو الکه ولی شلو وقابها د بچ کړو وقا د ساتلی او بچ کړی او بها په د خپل لاس باندې النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام یوم احد پروز د غزوه احد د به د خپل لاس راغشتو رسول الله ته به سکړو ډال کړی به تاسو مخکې ویلو کنه رسول الله وی وجب طلحه الکه ج... و طلحه د ځان د پر جنت نغه کخه واجب کو حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال انس وی لما كان يوم احد کله چې شو رز د غزوه احد چې احد غزا شو نو ان هزم الناس شکست خور خلکو د شان په عملو شو عن النبي صلی الله علیه وسلم او دوی خواره واره شو د پیغمبر علی السلام نه چې خواره واره شو دلته کافر او پیغمبر علی السلام او پیجن چې دا دی د خوځغرا چولې و او دا هر طرف نه پیرا دغه شو راتاو شو ته و ابو طلحه او ابو طلحه د د نامه د زید ابن سهل دا دغه د انصاری صحابي دی ام سلیم بی بی نه وه هغه چې کونډه شوه نو بیا د ده سره نکاح شوې ده دا د حضرت انس صاحب په ترونو کې راځي و ابو طلحه او ابو طلحه چې د ده څه کول بین یدی النبي صلی الله علیه وسلم دی مخکې و د پیغمبر علیه السلام نه د پیغمبر علیه السلام د دواړو لاسونو مخې ته ولاړو او دا ځان رسول الله ته ډال کړی او ډال کړی و مجوفن علیه ډال کوونکی و په پیغمبر علیه السلام مجوبن مجوبن مجوبن ډال کوونکی و په پیغمبر علیه السلام څه شی ډال کړی وو بحجفتن ډال له چې د هغو د حب ابو طلحه صاحب ډالو او دا ډال راغشتې او رسول الله ته ډال کړو داسې مخې ته ولاړو او چې کله به غش راته نو دقه سې به ورته ډال که چې د غش په دغه رانشي په پیغمبر علیه السلام رانشي حجفه وی هغه ډال ته وی چې کم د اوسپنې نه جوړی ښه دا د اوخ سرمن نه ده دا چې خلک وچکی نو داسې شي لکه اوسپنه نو د دې نه بیا خلک ډال جوړ کی دا د اوسپنې ډال او د سرمنې د بوته نیوه نو ډال کون کې او پیغمبر علی السلام ته به حجفتن په غډال له چې د ابو طلحه غش به د بې اندازې راښکو دا مخکې هم تاسو ویلو لینده چې څومره ډېره راکاږي کاڼې تیز ولي غش لینده چې څومره راکاږي نو غش تیز ولي د به دا د غټ طاقتور نو دغه به ډېره راښکله دا لینده او چې لینده ډېر راکاږي نو دا دغه نه دی دا لرګی راغونډ شي چې راغونډ شي د ماتېدو خطر په میدان د احد کې تقریبا د درې لیندې ماتې کړې وي خ وکان ابو طلحه رجلا رامیا او حضرت ابو طلحه یو سړی وشتون کې دغه شو او شدید النزع او صخره خون کې کسر یوم یوم اذن د مات کړیو په دغه ورځ کې قوسین دولیندې او سلاسن یا درې وکانر او څنګه و رسول الله یو سړی ته امر کړو چې یا لکه دا د غشو کسوړه نه ده دا وسره ګرځوه نو بل سړی باغه د غشو کسوړه راغشته و د سره به ګرځول او د بته یو یو راغشته او لینده کې به ورکاو او وشته به فیقول رسول الله بوتوي انصرها خورک دا کسوړه لابي طلحه د پاره د ابو طلحه قال ابو طلحه وی چې ما به گزار وکړ پیغمبر علی السلام به د اثر مبارک داسې کوي چې تورګه د غش په کم ځای لګي ما به رسول الله ته وی حضرت دا سر موچته وا اسنه د دشمن دغه د باندې رانشي غشه زه ستا مخې ته یم که نه نو ته ولې سر اوچتی قال ابو طلحه وی ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم او سر بر او چته او پیغمبر علی السلام او ينظر الى القوم قتل به دي قوم ته چې دا غش په دوی باندې لګي کنه فيقول ابو طلحه ابو طلحه به وتوي حضرت بی ابی انت و امی قربان دی وی پلار زما ستانه او مور زما لا تشرف ته سر موچته وا ته زمانه سر اوچت کې نو چې سر را نه اوچت کې اسنه چې غشر انش یصيبو کا سهمن او برسی تاسو ته غشي من سهام القوم دا غشو د قوم نه وی سر زمکه اوچته وا زکا چې زما ټول بدن ستا د پاره ډال دی ډال که غش راځي که بل سر راځي زه د تمخ کې ولاړې مو چې ته زما نه سر اوچت کې بیا خطرې نحری زما سینه چې ده دون نحری کا هغه مخې ته د سینې ستا زما سینه ستا د سینې مخې ته د ډال دی دا یو په غزوه احد کې چې قرباني کړې دي یوازې سړو نه دي کړې خزم کړې دي انس وی ولقد رأیت عائشه دا حدیث تیر شوی دی او ما اولید حضرت عائشه بیبی بنت ابي بکر و ام سلیم او ام سلیم دا د انس مور ده د حضرت ابو طلحه خزه ده هغه سوکالی ته وی چې خلک په دا پخو کې چې کړې غوندې ني ما بلیدا هغه پازیب د پندو د دوی دا حضرت عائشہ او دا ام سلیم الک دوی بس کول وی تنقصان القربه دوی با را بارولو نو چې را به وړل هلته خو لوښي موښي هم نو نو تفرغانه او دا به اړول فی افواه القوم په خلو د قوم کې چې کم سړی به تګیو وی خلکه دا د ګوډي خله به راواغشته د په خله کې به کېښود او دا یو الله تعالی په میدان د احد کې یو داسې وخت راوست چې د اطمینان دپاره په مجاهدینو خوب راغی داسې جوټې به والي تاسو ویلي په میدان د احد کې خوب د الله رحمي نو دا راوی وای چې دا انس دی دی سوی ولقد وقع السيف او یقینا غرزیدلی و توره من یده ابي طلحان د لاسونو د ابو طلحانه په دم خوب راغلیو جوټې به والی اما مرتين یا خودسی وی چې دوزله دوه ځله د ډیر خوب د وجې د دنه توره وغورځېده و اما ثلاثا یا داسې وایي چې درې ځله لاندې لیکي مسلم شریف کې څه دي وایي دا ولې وایي من النعاس دا دغه خوب اوس جوټې به والي حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشه وی چې کله میدان د احد دی جنگ شروع شو د جنگ سره کافرو شکست وخوړو دا مسلمانان په دې کافر اون خطل چې اون خطل دلته کې د شانه په دغه رالل کافران پې رالل دلته یو لانجه جوړه شوه شا طرف نه پې کافر رالل دلته شیطان غږ وکړه د مخکې مسلمانان نو چې یه مسلمانانو د شا طرف نه باندې حمله وشوه چې شا طرف نه حمله وشوه دا مخکینی دغه نه دی دا مخکې صفونو کې شو دا راتاو شو په د خپل مسلمانانو رستو صفونو باندې هغوی وی که دا دشمن دی د دې وجه نه دا مخکینی صفونه د مسلمانانو او دا رستنی صفونه چې دوی سره خپلو کې جنگ وکړو هلته خو زغرې وې اچولې وې مخونه پټو پته نه لګېده حضرت حذیفه وی زما پلار نه دی یمان دام په دې خلکو کې راغلی و زما پلار او زغرې اچولې وې مسلمانانو نه پیژند راګیر کړیو وهی خلکو وی کدا کافر دی وی ما وته چغه والی چې ابي ابي خدای په خیر کا پلار مې دی پلار مې دی مړغه چې ما خبره دی اورې دغه مړو قالت حضرت عائشه وی لما کان یوم احد کله چې شو هغه پروس د احد دا واقعا نو هزم المشرکون شکاس ورکړې شو مشرکانو ته فسرخ ابلیس نو आवाज وک ابلیس دغه مشر شیطان نه دی لعنت الله علیه نا الله لعنت دی په دو سا आवाज وکړه اے عباد الله اے د الله بندگانو مؤمنانو اخراکم د شان د باندې عملو شو د شان د باندې عملو شو فرجعت اولاهم نورا واپس شو د مخکینی صفونه په دې رستنو باندې د دوی دا خیال وکړه دا رستنی دشمن دی فجتلدت هيا نو په تورو باندې اوه هيا دی اولنې ډلې و اخراهم او دی رستنې دی دواړو سره یو بل اوهل فبصره دې ځای ته ګوره دی به بیا راځي فبصره نو وکتل حذیفه تو حذیفه چې ګوري پلار دی یمان صاحب او دا مسلمانان ته راتاو دي وایزا هو پس ناګانه دی مخامخ شو به ابيه د خپل پلار سره الیمانه چې هغه یمانو فقال اوس دا مسلمانان پر تاو دي فقال نو دی حذیفه وی اے عباد الله اے زم اے د الله بندگانو ابي ابي یعنی هاذا ابي هاذا ابي الکه دا مې پلار دی دا مې پلار دی فوالله قسم په الله دا یمان صاحب یو دی دی یو د بل ملګری دا بوډاګانو چې کله غزوه بدر ته او غزوه احد ته رسول الله راته هلته د ښځو مسله وه دا ښځې راواغېشتې مدینه کې یو محفوظ کور کې راجمع کړې او یمان ماوی بوډاو یو داو یو بل کسو ورته وی تاسو د دې خزو څوکیداری کوي چې سوکرانی شو دوی ته تکلیف ونه رسي ال چې مسلمانان دلته غزا ته لاړل دلته دوی وی وای مسلمانان به جنگونه کوي او موږ به دلته په مدینه کې په آرام ناست یو دام وروتل او په لاره باندې سوالونه کوي چې رب شهادت زموږ نصیب کې رب شهادت زموږ نصیب کې سو خبر نو چې یمان صاحب راغلی دی او دلته کې دی پټ راغلی و بس هغې کې بیا شهیدم شو فوالله قسم په الله محتجزو دوی را منه نشو زما د پلار نه حتی قتلوه تر دې پورې چې هغوی قتل کړي فقال حذیفه نو حذیفه به وی الله دې دې مؤمنانو ته مغفرت وکي یغفر الله لكم الله دې بخشش وکي تاسو ته تا قال عروه عروه وی فوالله قسم په الله چې ما زالت فی حذیفه همیشه په حضرت حذیفه کې بقیت خیر هغه باقی خیر د قصې تر د اخره ژوند پورې دې د پلار باندې خپاو او چې ورته برایات شو خپګان بیا وکړو او وی بیا الله دې دغه صحابه ته دغه وکینو بخشش وکړي حتی تر دې پورې لحق بالله چې حذیفه د الله سره یوځای شو مړ شو تر مرګه مرګه پورې به دا واقع یادوله دا بصره ټکی رانغی فبصره حذیفه دلته د لغت تحقیق دی کوي بصره یبصرو او ابصر یبصر دې کې څه فرق شته که نشته امام بخاری وایي بصر یبصر د دې معنی دي د زړه لیدل او ابصر یبصر په سترګو لیدل یو شی پس زړه ویني نه لکه په زړه کله خلک کله شی مومي چې یو شی ورته معلوم شي امام بخاری وی بصره یبصرو چې مجرد والی د دې معنا دا د زړه لیدل او چې باب افعال ته وخیژوي ابصر یبصرو نو معنا دی د سترګو لیدل او ځنې دغه وایي وروسته به وایي ځنې علم لغت والا وایي چې نه بصره او ابصره دواړه معنا یو شی دی هر یو ټکی کله په معنا د سترګو لیدو سره راځي او کله په معنا د زړه لیدو سره راځي بصرتو هغه بصره یبصرو دی کنه بصرتو هغه څنګه دی هغه سامری وای کنه چې بصرتو بما لم یبصرو حضرت ما هغه سیزو لیده چې د نورو نو لیدلې چې هغه د حضرت جبرئیل هغه دغه راغی اس نو د دې معنا څه ده بصرتو علمتو دا شی ما ته معلوم شو او دا جوړ دی من البصیره من البصیره فی الامر د پوی نه په یو کار کې بصیرت عربی کې د زړه لیدو ته وایي خلک وایي د پلانی سړی په پلانی کار کې بصیرت دی یعنی پوی د مهارت دی او افسره چې دی دا او افسر تو چې وی باب افعال نو من بصر العين دا د سنه دی د سترګو لیدل دا ځنې خلکو دا فرق کړی دی مجردو کې بصره چې راشي د سترګو لیدل چې هغه دی پویدل او چې باب افعال ته وخیږي افسر یفسرو د سترګو لیدل لیکن بعضی خلک وی نه مړه دا فرق نشته بصورا او ابصرا دواړو یو معنا ده و یو قالو ویل کیږي بعضی خلک داسې وی چې بصرتو و ابصرتو واحدون دا یو معنا ده باب قول الله تعالی دا باب دی د دې قول الله ان الذين تولوا منكم یقینا هغه خلق چې هغه وګرځیدل اوس پورې په کافرون ختیو او بیا واپس شو وګرځیدل خواره واره شو ان الذين یقینا هغه خلق تولوا چې هغوی وګرځیدل او دا څوک منافقان نو مؤمنان کافران نو منکم چې هغه ستاسو نه دا ستاسو نه کم جماعت چې وګرځېدل او شکست یې وخوړ او خواره واره شو یوم التقى الجمعان هغه ورځ چې سره یو ځای شوې دا دوه ډلې د مؤمنانو د کافرو دوه ډلې چې سره یو ځای شوې او دی بیا سره خواره واره شو نو دا ولی انما استزلهم الشیطان بشک او خویول دوی له شیطان ببعض ما کسبو په سبب د بعض هغه کارونو چې هغوی د هغې کسب وکړو ا کسب دا چې رسول الله وته دا مرکز ښودلی و چې هلکه دا غونډی نه ده دا به نه پرېږدی په هیڅ صورت کې به نه پرېږدی که مونږ شکست وخوړ او که مونږ فتح وموندله هغه د نیکبختو پرېښوده چې پرېښوده د رسول الله د وینا خلاف راغی الله د دې وجې نه دوی له شکست ورک ولقد عفا الله عنهم او یقینا معافي کړې دی الله دوی ته ان الله یقینا الله غفور هغه بخون کې دی حلیم صبرناک دی زر مخالف ته سزا نه ورکوي حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه ابو حمزه عن عثمان بن موهب قال دا حدیث سو زله مخکم تیر شوی دی قال عثمان سیب وی جاء رجل راغی یو سړی او حج البیت چې د حج کو د بیت الله اوس مینا ده په مینا کې خلک چې دی د حج موسم دی د مصر نه یو سړی راغلی دی د مصر نه او دی په دې مینا کې ګرځېده حج البیتان چې هغه حج کړی د بیت الله چې ګرځېده چې ګوري دلته یو غون جماعت ناست دی فرا فرا قوما نو دې سړی ولیده یو قوم جلوسا چې هغه ناستو یو قوم دی یو جماعت دی په مینا کې سره ناس دی راغون دی او یو عالم پکې ناس دی هغه وته مسلې بیانوي فقال نو دی سړی وی من هؤلاء سوق دی دا القعود چې دا ناس دی دا جماعت چې ناس دی دا سوق دی نو قالو دی خلکو وتوی دا پیژنه نه دا قریش دی کنه هؤلاء قریش دا خلک چې دي دا قریش دي وی خا دا عالم چې پکې ناست دی دا څوک دی قال نو دی سړی وی چې من شیخ څوک دی دا شیخ دا شیخ دا عالم چې پکې ناست دی او دا بیانونه وته کوي دا څوک دی او د نامه اورېدلې وه خو پېژندې نه نو قالو د خلکو ورته ووې دا نه پېژنې ابن عمر یعنی هذا ابن عمر دا عبد الله ابن عمر دی ویو خا فاتاه ورته راغی دا د مصر او د مصر خواران دا د حضرت عثمان سیب خلافو د حضرت عثمان دی بدعملو به د حضرت عثمان خلاف کو اوس دی راغی هغه خپل خباست ښکاره کوي فاتاه دا سړی راغی عبد الله ابن عمر ته فقال وتوي حضرت د یو څو مسلو ته پوس دنکم فقال وتوي اني سائلک یقینا ز سوال کوونکې مستانه عن شیء د یو شی افتحدثنی تب ما ته د هغې بیان وکې که نه ما ته به جواب راکې که نه د یو څو مسلو تپوس ته نه کوم درې مسلو تپوس دی کوي په دې هره مسله کې د د مقصد څه دی چې د حضرت عثمان سپکوالی راشي نو قال دې سړی وته وی انشدوک ز مطالبه کوم ستانه انشدوک ز مطالبه کوم ستانه به حرمت هاذ البيت په حرمت د دې بیت الله د دې بیت الله په حرمت درته قسم در کوم مطالبه ده نه کوم چې دا خبره چې دا زه دنه تپوس کوم د دې جواب راکا چې حضرت عثمان واقع د غزوه بدر نه غایب وکنو غایب اتعلم آیاتا ته معلومه ده ان عثمان ابن عفان چې حضرت عثمان ابن عفان فر هغه تختیدل یوم احد پر ورځ د غزوه احد مصریانو به وی حضرت عثمان بد به بیانول وی حضرت عثمان دومره کمزورې سړیو چې پر ورځ د غزوه بدر دی تختیدلی و منډې والی وی نو قال نعم عبد الله بن عمر وته وی او تختیدلی و حضرت عثمان هغه عظیم جنگ چې د خیر او د برکتو چې هغه غزوه بدر دی حضرت عثمان په دې کې شامل نو دا به دوی پروپاګاندا کوله نو وتوی حضرت عثمان هغه غایب او د بدر نه دا واقع فلم یشهدها دی حاضر شنو شوی نو دی واقع ته قال نعم وی او حضرت عثمان په احد کې هم تختیدلی په بدر کې هم غرازرو دریم تپوس کوي چې په حدیبیه کې چې رسول الله د صحابهونه بیعت اغشتو هغه د کیکر لاندې نو دی په هغې کې غیرحاضر او که نو غیرحاضر دی به دا پروپیګنډه کوله چې په حدیبیه کې د کیکر د لاندې چې رسول الله د صحابو نه کم بیعت اغشته د جهاد په هغې کې دی نو نو واقع دی هلته وکنو قال نو دوی فتعلمو تا ته معلومه ده انه تخلف چې دی رستو شوی عن بیعت الرزوان دغه بیعت الرزوان نه دغه د کیکر د لاندې چې رسول الله سره دوی کم بیعت وکړو دا بیعت سبب د چسو د الله د رضا نو دی ته خلک وی بیعت رضوان فلم یشهدها دی وته حاضر نو نو قال نعم عبدالله صاحب وته وی او نو د ډېرې خوشحالۍ نه دا سړی وی الله اکبر زمونږ مقصدونه پوره شو مونږ وایو کنه چې دغه د عثمان د احد نه تښتېدلی عثمان د بدر نه غیر حاضرو عثمان د بیعت الرضوان نه غیر حاضرو نو د خوشحالۍ نه الله اکبر وی چې زمونږ مقصد حاصل شو ها فکبر نو د الله اکبر وی قال ابن عمر عبد الله ابن عمر وتوی را دی خواشه چې په مطلب د پوی کم بیزای الله اکبر مو وایا د بدر نه ولی غیر حاضرو په غزوه احد کې څنګه تختیدلو لک خبره خو وره تعال راشه لاخبرک چې زه خبر درکم تا ته ولی ابین لک او چې زه بیان کم تا ته عما د هغې نه سألتنی عنه چې تا ما نه سوال کړی دی د هغې اما فراره یوم احد هر چې تختیدل دي دغه پر ورځ د احد پروز یو دوره احد نو یو خدا دی چې خواران جنگیدل شا طرف نه پی دشمن راغی چې دشمن راغی افراد تفریح شو چې خدای دشمن کم یو دی او ملګری کم یو دی د دې وجه نه د ځان د بچکولو د پاره دوی داسې پسیټ شو یوازې عثمان صاحب نو ډیر خلک داسې و چې هغه پسیټ شو او بل دا دی چې الله پاک وایي کنه چې ولقد عفا الله عنهم ګوره آیات الله وته معافي کړې ده نو چې لکه الله وته معافي وکړه نو ته سر نیغ نیغ کې فاشهد زګویکم ان الله عفا عنه چې الله معافي کړې ده ته ستا دویم اعتراض دا دی چې حضرت عثمان د بدر نه غیر حاضر خدای دې په خیر کام چې رسول الله بدر لته عثمان صاحب وسره وسره د حضرت عثمان صاحب خزه محترمه د رسول الله لوروا حضرت رقیه د مرگ په بیماری باندې پرته و د مرگ دا داسې و چې دی کله بدر ته ته رسول الله وته وی لکه ته بدر ته مزه او د خپل کور والا ته دی سار شه دا د مرګ په حالت کې دا کله مړ شي څوک به خخی دا وی نه حضرت ززم پیغمبر سم ورته وی دی ته سار شه او ته به د الله په نس باندې داسې لکه چې په بدر کې دی شمولیت کړي نو هغه د پیغمبر اسلام په وینا باندې سر شوی او هم دقه سیو دلته کې خبر راغی د دغه چې په بدر کې الله مسلمانانو ته فتح ورکړه او دلته دا غریب مړ شوی و دا رقیه خ نو هغه دا و فانه یقینا کانت تحته او لاندې د نکاح داغه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لور د رسول الله وکانت مریضه او ودا بیماره دا لور د ده دا بیماره و حضرت رقیه فقال له النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام ورته وی ان لك لاجر رجل یقینا دې ستا د پاره بدله د یو سړي ممن د هغه چا شهید بدرن چې هغه حاضر شوی وي بدر ته لکه چې د بدریانو څومره اجري ابستامي وسهمه او عیسی د بدریانو نو دا خو په بدریانو کې شامل دی و اما تغیبه او هر چې غایب کېدل د دې ته دریم اعتراض دا کې چې په حدیبیه کې د کیکر د لاندې چې رسول الله د خلکو نه بیعت اغشته دی رستو شوی نو خدای دې په خیر که دا بیعت اغشته شوی سلو اصل کې رسول الله خپل سفیر لیګه مکه ته چې تاسو لاړ شئ د مکه خلکو سره خبرو کې چې موږ نه جنگ لراغلی نه بل سره لراغلی صرف او دغه کو عمره کو بیا به واپس زو دا خبر به سوک یو سی رسول الله ګوته په عمر کې خو چې لکه عمر ته بلاړ شي او دا خبره به وکي عمر صاحب عذر وکړ چې حضرت دا رزیل خلق دي او چرته اوس به غلطه خبره کړي زه به اوسره په جنګ اوړېدلم ځکه د خو به د خبرې سره تورې ته لاس اچو د دې وجې نه عثمان صاحب ولیږي نو عثمان صاحب ډیر صبرناک مو او د مکې مکرمې په خلکو باندې ډیر ګرانه مو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پیغام رسولو د پر حضرت عثمان صاحب ولیږي چې عثمان صاحب ولېږه په یو یو سردار باندې هغه وګرځېد سوال وته کوي چې زه رسول الله را لېږلی یم چې نه موږ جنګ کوو نه بل څه کوو صرف عمره کوو بیا واپس ځو هغوی وی نه آخر کې هغوی ورته وایي ته ډېر درون عزتمن سړی که ته په خپله عمره کې وکړه تا ته اجازه ده خو ګورې نورو خلکو ته موږ اجازه نه کوو عثمان صاحب وای چې رسول الله عمره نه کوي زما څه کار دی چې زه کوم هغه لګي سارو دلته کې خبر راغی چې د مکه خلکو حضرت عثمان صاحب شهید کو درو خبرو ګوره د د شهادت خبر راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دینو دلته صحابه را جمع کړه دغه کیکر لاندې او د ار یو نه بیعت واغشته چې مونږ به جنگي ګو د دې کافرو سره او د حضرت عثمان سه بدل بالو نو لکه دا خو بیعت د عثمان سه د پاره شوی خ فانه بشک لو کان احد کچروی یو کس اعز چا غډیر عزت منوي به بطن مکه په علاقه د مکه کې من عثمان بن عفان د عثمان ابن عفان نه بل سړی عزتمن وي لبعثه رسول الله باغه لګلې وي مکانه په زیداغه فبعث عثمان رسول الله عثمان ولېګه بیا خبر راغی چې د عثمان شهید شو وکانه بیعت الرضوان او بیعت رضوان بعد ما ذهب عثمان پس دا غنه چې عثمان تلو الى مکه مکه تا فقال النبي صلى الله عليه وسلم چې کله بیعت کېدو نو خدای په خیر کې د حضرت عثمان بیعت د ټولو نه خو ار سړی براته خپل لاس به د رسول الله په لاس کې کې خودو بیعت به کو عثمان صاحب خونو رسول الله دا خپل مبارک خې لاس راواغش وی دا د عثمان لاس او دا زما لاس دا داغه بیعت نو د رسول الله لاس ډیر بهتر او که د عثمان د عثمان صاحب د لاس نه د رسول الله لاس دا دغه مبارک خا فقال النبي صلی الله علیه وسلم نو اشاره وکړه پیغمبر علیه السلام بيده اليمنى هغه خپل خلاص یې داسې هذه يد عثمان دا لاس د عثمان دی فضرب بها او وی وهدا على يده په بل لاس داسې او فقال وی وی هذه لعثمان الکه دا بیعت د چا شو دا د عثمان شو او بیا دغه سړی ته وایې درې مسلې خو دی وورې دی او دارې مسلې مې د ته تفصیل وکړ او زش چرته زیزه اذهب عبد الله ابن عمر وته وی یوسا د ځان سره به هاذا دا بیان الان اوس معک د خپل ځان سره وصلی الله تعالی